سیستم په خندا سره به جدام شو یو تصور د خلکو ته ورکو چې دا مناظره دا مناظره ده دا مجادله نه ده مشاطبه نه ده مکابره نه ده دا مقاتله نه ده چې خلکو ته ته ولګي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د سید اکبر اکبر صاحب د خبرو جواب کوم چې دا خبره وکړه چې یاره زمونږ په کلیپونو کې هم دا خبره موجوده و چې تاسو منکرینی قران یې چونکه ستاره خبره دا روس تراله او زمون خبره اول و چې تاسو منکرین حدیث ستاده منکرین قران د لفظ روس تراله بل ولی رب سب دا خبر وکړه چې یاره اهل حدیث معنا منکرین سلف تاسو وایي چې مون اهل حدیث دي ته وایي چې دا منکرین سلف دي نو دا یاد ساته د سلف یو هغه خلک دي چې هغه داغي او سمانه زمونږ نه مخکي نو که موږ دا بعضې د هغې سلفو نه منکرو چې د هغې زمانه زموږ نه مخکې ده لکه ابو جهل شو ابو لهب شولو ځکه د دې زمانه زموږ نه مخکې ده نو که په دې معنا ته موږ ته منکرین سلف یو نو بیا ټیک ده ځکه داسې سلف خو موږ نه شو منلی چې هغه د ابو جهل یا د ابو لهب په شانتې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف کوه او یو سلف چې د هغې زموږ په عقیده کې مخکې دي نو الحمدلله موږ د هغې عقیده هم منو لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په سلفو کې موږ د هغې عقیده منو داسې نور علما چې هغه په سلفو کې دی او موږ د هغې عقیده منو بل څه دی اکبر سی ویل چې یاره تاسو بکواسات کوئ دا لفظ تا ټیک نه بکواسات ستا په ویډیوګانو کې هم شوي دي اوس هم ته لفظ د بکواساتو استعمال کو دا په خپله دا لفظ بکواس دا استعمالول ټیک نه دی بل خبره د شرایطو حق له شوله نو په شرایطو کې څه شرایط خو هغه مسلم شول هغه خو بدوانه جانبین منو ځکه دا ده امر او د مناظره د مناقض کولو لپاره بالکل صحیح دي او په څو شرایطو کې لږ شان تبدیلي وشوله چې کوم مالګې مکان دی چې هغه به میزبان هم وي خو د امن ذموار به هم وي خو د داخلي امن او بل دا کې هم لږ شان تبدیلي وشو په الفاظو کې چې هر فریق به د خپل اصولو پابند وي د خپل اصولو پابند وي چې کله خپل خبره ثابتې نو په خپل اصل باندې به ثابتې په دې کې به دي اصول کې به یو اصل من بل سیوا کو هغه بدای چې کله یو جانب د بل نه د کتاب مطالبه وکړي نو کتاب به ورکول کېږي، یو شرط به پکې دا شي. بل دا دی چې د کتاب کوم عبارت چې پېش کول کېږي هغه به د اصلي کتاب نه پېش کول کېږي، که هغه د اصلي کتاب نه نه و نو هغه به معتبر ورسره نه وي. تصحیح النقل لپاره بل زمونږ د طرف نه به پکې یو بل بل شرط سیوا شي په دیو کې به زمونږ د طرف نه یو بل شرط سیوا شي هغه به دا شي چې حدیث د خپل د خپل مدعا د اثبات د پاره به صحیح صریح مرفوع پیش کول کیږي چې صریح هم وي په خپل مدعا په ثابتولو کې او صحیح هم وي او مرفوع هم وي که صحیح او غیر صریح نو او بل جانب ته صریح دلیل پیش شلو نو دا صریح دلیل با په مجمل باندې مقدم وي بل دا چې که یو دلیل صریح وو خو صحیح نه وو او که بل طرف ته صحیح او صریح وو نو صحیح او صریح به په غیر صحیح او په غیر صریح باندې مقدم وي او بل به مرفوع وي نو چې د کم جانب نه صحیح صریح مرفوع روایت ثابت شلو نو هغه هغه جانب به خپل مناظره غټلی خپل مدعا به دغه ثابت شي چې صریح او سلام دی صحیح او سلام دی او دغه رنګي مرفوع او سلام دی ابو عافیه صاحب دی مخ کې دا خبر وکړه چې صدیق اکبر صاحب دا وې چې تاسو منکرین حدیث او منکرین قران یې نو دی وې چې زمون خبره مخ کې راغله د انکار حدیث او تاسو دا ورسره راغله و انکار قران او انکار حدیث نو دا خبره دی بالکل ټیک وکړه دینه دا معلومه شو چې غلط اقدام اول دی کړی او مونږ په دفاعي صورت کې او په دفاعي انداز کې الحمدلله او دا زمونږ د مشرانو مونږ ته تعلیم دی چې تاسو اقدام مکوئ دفاع کوئ د موجوده حالاتو په تناظر کې مونږ اقدام نه کړی دی او ان شاء الله نه کوو بلکې دفاعي انداز کیو همیشه لپاره نو دې خبره نه خو دا معلومه شو دویم دا دی چې دی وی مونږ ته داسې سو خب زرایع سره دا راغلی و مخکې کلب کې موي چې تاسو د انکاري حدیث خبره مونږ ته راغلی نو مونږ وی چې مونږ ته داسې خبرې تاسو راغلی چې هغه د انکاري حدیث انکاري قران دواړو دي او الحمدلله تاسو دا خبرې ښکاری خو تاسو دا نه ښکاری چې زمونږه امام صاحب رحم الله قول دی چې لولا سنت علما فهم احد من القران او الحمدلله موږ په دغه روان یو او زمونږه امام محمد طاهر رحم الله اصول سنن ته نه دی کتلې چې هغه د الرساله په حواله وی د امام شافعي رحم الله چې جعل الله رسوله شارحا لكتابه او الحمدلله دغه زمونږ نظریه ده نو په کار دی چې ته دغه خبرو تم لګو ګوري صرف دې بلې غاړې ته نه ګوري او که ته ګوري دی ته او د یو خارجي سړي د وجه نه ته انکاري حدیث پاتوا لګې نو بیا به زه استاد کور د سړي دو داغه د وجه نه به بیا د انکاري حدیث او انکاري قران دواړو خبره چې کومه خام حکومه او بدی ما مسلمه ولهدا چې ګمنو په زول ما وې مخکې ما وې بکواس نه دی بګار نو د موضوع نه هټ کر خبره چې موږ په دې شرایط کوم لیکل چې خروج نه دی بګار دا خروج شي د موضوع نه ما په دې وجه باندې وې نو خروج مکوي خروج نه دی بګار دا اوس هم کوم مسله روانه را دوم په دفاعي انداز کې روانه را مونږ بالکل به دې کې مقدم نه کړي مور به خپل شرایط خپل خبره خپل روان ان شاء الله شرایط خو شو دي مسلم شو دا اصل کې خبره داسې ده جی یو منټ پرې ده دا اصل کې خبره داسې ده ګلابا تاسو ته ما چی دی دی خطاب ختم کی صدیق اکبر صاحب دا وای نو صدیق اکبر صاحب به جواب ورکړي ټیک شو ها خیر دا دیو کی شرایط بدا شرایط بدا مستوال دا سو دی دواړه ملانجه او کې شابه لانجه او کې دا سه ختمه کوي دي سه دس می سه کوي وای نه نه وای لانجه د سدا مولوی صاحب دا موضوع زویه مچ دا هم خروج عن البحث دی چې توې منکرین قران یا منکرین حدیث د قصې چې کوي کنه یو بل خبره دا تاسو ته ما مخکې مو ویلې چې مولوی صاحب پس منظر ذکر کړ دلته د دعوی په شکل دا خبره نه ذکر کړي زمونږ خبره ته کې نه جواب وشو کنه تسلسل وشو په موجوده وخت کې به مولوی صاحب کچرته کچرته د سکیږي دا موضوع به ختم کو که بیا مثال په تور باندې داسې د اتفاق ماحول جوړېدل بیا به هغه موضوع ته راشو خو اوس موجوده په طلاق ثلاثه لپاره شرایط شروع دي هغه به شروع یو منټ یو یو منټ صحیح دی یو منټ یو منټ دا غل سٹاپ کا ټول موبایل سٹاپ کا یو منټ موبایل سٹاپ کا لگا موبایل سٹاپ کا موبایل سٹاپ کا سره بند کا بند کا بند بند کا ته بند کا دا زګه بند کا بند نه بند الحمدلله ځنې شرایط داسې و چې پای زمونږ او د دې اتفاق رااله یو شرط نیم داسې و چې هغه کې لک تغییر او تبديل رااله هغه په اخر کې زمونږ مولوی صاحب تاسو ته بیا وایي دواړه په اتفاق رائے سره زموږ شرایط وې شو د دینه بعد دویمه مرتبه د تعینات ده جی دی او جی او دای چې کم شرایط وې لا مونږ ته مکمل مسلم دي مخکې نه مو سم الحمدلله ټیک شو ځکه شرایطو کې نه دی داسې سویل نه مونږ داسې ویل چې هغه اختلافي او چې کم باندې دی سو نو بس اګه وسره مونږ هغه سیکړه بل تعینات تیجی نو الحمدلله تعین د موضوع د مخ کې نشوي دی او پدې کې اوسمو شو تلقات ثلاثه دویمه خبره تعین د افرادو چې مناظره په میدان کې سو سو کسان کینی ټیک شو نو دا به په اتفاق رائے سره چې موږ او تاسو ټول د زموږ مشرانوم ناشتي تاسو هم ناشتي چې ټول اتفاقو کې په یو خبره باندې اکه به بیا لیکو ټیک شو دي تاسو خپلم دغه کوي جی خیر دی جی یو یو تعین راځي چې په کوم تعین تاسو خپل طرف نه وکړئ زموږ طرف صحیح دی جی زموږ د طرف نه دا وورئ لس کسا زیات نه زیات ټیک شو جی چې دینه زیات پکې نه ځکه شور شاد چې دا سيزونه لس زموږ خبره صحیح شو جی صحیح جزاک دا ولیکې ملس جی نه جی نه نه کیمرامین دوه دوه هغه مو شرایطو کې ځان له جدا جدا ویل سید جی کیمرامینو نه علاوه تاسو وایي کنه جی چې کیمرامینو نه علاوه دي شي ان ټیک دا تاسو وایي چې کیمرامینو سره دي شي جی سید جی بس دا یو خبره شو دویمه خبره د تعین د ایامو د دې مجلس او د مناظره په مینس کې چې دا تاسو وای نو ډیره بخیر صحیح شو او اورس چې ده کنه نن بدرز ده را روان منګل لیکي را روان بدرز مناظره شو ان شاء الله الرحمن صحیح ده بسم الله الرحمن الرحيم درکا دا شیخ فهیم الله صاحب تاسو خبر او کړله بالکل صحیح ده سم مسله پکې نشته ان شاء الله خو صرف دومره دا دا تاسو ټول کته شي زمون سړی التا چې کوم مناظر دی په دوره تفسیر کې دی کلکوټ کې کوهستان کې دوره مشکلاتو کې دی لایو تاسو کته شي نور روان بودله خو به هغه اله بلا غا دغه ختمه کی هغه دوره به ختم شي بیا به راځي بیا به خامخه مطالعه مخکې نه دا وګوري چې دا دغه دغه دی او په لایو مشته دی نو څنګه چې د یو بل خبره اورو ان شاء الله دغه رنګ به اورو نو لہذا تاسو په لسو کې اته کسان مناظرین کړه دوم ویډیو والا کو بس اتفاق دی سم مسله نشته خو دې بل موضوع کې چې دی نو د زموږ سړی هلته دوره تفسیر کې دی خیر هغه دوره تفسیر کې دی تاسو ته پته ده چی خامخا سړی په یو ځی کی مسافر یی دوره تفسیر کی ده مخکی نه وعده وه ټیم وو هلته تللی دی دا تاسو کتای شی دا وګوری اشتهار ټیک شو جی لهذا بهتره به دای چی شل ورځې ټیم شو ټیک شو تاسو ګورئ شل ورځو کې که تاسو اتفاق به راځي ښه دی که نه راځي خیر د خبره به وکړو هغه کوم ورځ شي هغه برابره دا دوره به اوس ما ته کنفرم نه ده معلومه سو 28 مې باندې ختمي 28 مې باندې 18 او 28 دا تاسو اشتهار کتل مفتی صاحب محترم لکه څنګه چې شیخ صاحب تاسو مفتی توصیف صاحب نه روزګار کنه او تاسو شل ورځې پس بیا مناظره کو نو شل ورځې بعد بیا زموږ شیخ ریاض نه روزګار دا غي وجدار چې درسونه شروع کیږي مدارس داخلي شروع کیږي کنه او ابتدایي